بسم الله الرحمن الرحيم باب الحج على الرحل دا کتاب الحج شروع دی او په دې کې حدیث نمبر 1516 د دې زینا دا څلور ابواب داسې دي چې په دې کې امام بخاری یو خو د حج احکام دي د حج احکام به مخکې د باب نمبر 7 نه چې مواقیت و غیره غ کم کم دي میقات غسته وي او د کومې علاقې او د کوم ځای د کوم ملک د خلکو د پاره کوم میقات دی دی کې امام بخاری د حج د پاره په دې سلورو ابوابو کې دا وی چې د حج د پاره ضروری دادی چې حج کې سادگی وي یو سړی په سفر د حج باندې روان دی نو چې دی تکلفات او دا څیزونه ونه کړي. دې خبرې ته اشاره په دې ړومبني باب کې ده، باب الحج علی الرحل، چې څومره سادګي وي او تکلفات نه وي نو دومره بهتره ده. دویم باب کې هغه دا وایي بنده حج له روان دی نو په کار دا ده چې دده حج الله مبرور وګرځي الله یې قبول کی نو حج به مبرور کلی چې ته حج د هغه خبرو نه اوساتي چې د کم نه ته شریعت منې کړي خپای کې د شهوت خبرې ونه کی د خپل بیبي سره مونږ کی جما خو لري خبره ده چې هغه سره د شهوت خبرې هغه مونږ کی دارنګ د الله نه فرمانی پکې ونه کی نو چې سفر د حج کی لا رفس لا فسوق لا جدال فی الحج به ورپسې باب کې امام بخاری سره د دینه چې د مواقیت باب اگر روان دی خو باب فرض مواقیت الحج والعمره په دې کې دې خبرې ته اشاره کوي چې د حج په احکامو کې د هر یو څیز د هغې پابندي به کې څنګه چې د میقات ته د حج او د عمرې نیت کې او د میقات نه بغیر د احرام ته تیریدې نشي نو دارنګ په حج کې به د هر حکم د پاره تبا د خپل حدود نه نوزي او داغه کرخنه به مخکې کېږي نه تجاوز بنه کې د الله د احکامو د پیغمبر د احکامو داغي پابندي بکې به ورپسې باب کې دا ذکر کړي چې دا نه چې ته پکې وی چې یرزه د الله د درزا د پاره زما حج د پاره او بیا هلته په خلکو بوج جوړیږي او خلکو ته لاس نیسي بلکه حج پای کې تقوا لازمه ده پرهیزګاری لازمه ده او پرهیزګاری دا ده چې ته پای کې د خلکو نسوالونه ونکي څنګه چې به عربو یمن والا او غي براتل د حج د پاره او ځان سره به توخه نه راوړل چې دلته برالل بیا به خلکو ته سوالونه کول نه نه بلکې ځان سره سفر خرچه هغه ویسا د دې لپاره چې دغه تقوا د چې ته خلکو ته لاسو نه نیسی او د خلکو ته سوالو نه کی نو په دې سلورو ابوابو کې د حج متعلق دا ذکر کوي چې حج به دې مبرور کله ګرځي چې ته پای کې سمرا سادگیو کې تکلفاتو نه کی د الله د نافرمانۍ نه ځان وساتي، د شهوت د خبرو نه ځان وساتي، جنګ جګړو نه ځان وساتي، د شريعت د احکامو پابندي وکړي او دارنګه په چا بوج جوړ نه شي، خلکو ته سوالونه ونه کړي، توکل دا دی چې ځان سره اسباب هغه برابر وېسه او بيا په الله باندې ځان وسپاره. باب الحج علی الرحل حج کول علی الرحل دا په پوخ باندې چې کوم په دیشا باندې د ناستې د پاره دا چې کوم سامان کې خودې کیږي چې پای کې یو سړی کینی دغه ته رحل وای نو دې ته پالان وي او دې ته بعضې خلک کی جاوه وي یو خو هودج دی هودج دای چی لکه امهات المؤمنین د غي د پاره به یو ډولۍ هغه جوړ کړه چې پای کې به د غي د پردي اهتمام مو عام طور باندې په اوخ باندې دا رحل کی جاوه او پالان دا پګدي نبی علیہ الصلوۃ والسلام ټول سفر د حج د پدی باندې کړي دي نبی علیہ الصلوۃ والسلام په دغه اوخ باندې سفریم کړی دی او دیته چې کوم لوخه لرګیو هغه متراز وړندو کوم چې د لارې د ضرورت سامانو نو هغه متراز وړندو یعنی داسې د بادشاهانو په شان غټاټ باټ نو چي په په يو سورلۍ باندي د هغه اهتمامي او بيا چي د هغه سره کوم ساماني د هغه د پاره ځان له اوښاني او ځان له سورلۍ داسي ټاټ باټ او دا سيزونه نو د الله د پيغمبر نن چي خلک حج کوي نو د کور نه د تکلفاتو سره روان شي او ټول سفر او بیا په هغه ځای کې د دې ځای نه خلک د حج د پاره یو خو حج د حکومتونو د وجې نه دا صحت ته ورسو چې هغه په په خوا به خلکو سوره په اسانتیا سره او په سادګۍ سره کولی شو اوس هغه شی نشته خو باوجود د دې نه چې حج لس دولس لکه پنځلس لکو ته رسېدلی دی خو بعضې خلک هغوی د فخر دپاره دغه دوه درې څلور ورځو له هفتې له او دې له پنځیش لکه دیرش لکه او چا سره چې مال ډیر دی او هغه خو لکه پیسې په یو طریقه باندې خرج کړي نو تکلفات دي به په مینا کې مزدلفه کې چې په هغه ځای کې په خیمو کې کم اسراف وي او کم خرافات وي د خلکو خوراکونه ته به دا ونه وې چې ګنې دی د خپل د شهوت د ختمولو د پاره هغه راغلی دی باب الحج علی الرحل حج په پالان باندې او په کیجاوه باندې او دی کې د نبی له صلوات والسلام هغه د سفر د حج غ سادګۍ او ترک تکلف ته اشاره ده وقال ابان حدثنا مالك بن دينار عن القاسم بن محمد عن عائشه رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم بعث معها اخاها عبد الرحمن دا مخکیم دا روایت تیر شوی او په کتاب الحیث کې چې ام المؤمنین عائشه رضی الله تعالی عنها کله چې نبی له صلوات والسلام حج لره روان شوی نو ام المؤمنین عائشه رضی الله تعالی عنها په لار کې یو مقام راځي مقام صرف یا صرف نو په هغه مقام کې عائشه رضی الله تعالی عنها غي ته بیماری شروع شو او بیا او بیا تر د د د اتم ذوالحجې پوري د هغې هغه بیماری وه ها البته بیا د یوم عرفې په ورځ باندې هغه پاکه شوه نو بیا غي عمره نکړې شو په آغاز کې نور امهات امهات المؤمنین غي عمره وکړه او بیا مغل ته د مکې نه د حج د پاره احرام وتړه دی صرف حج کو نو دی د حج د دورزو تیریدو نه بعد کله چې مینا کې غورزې تیرې شوې نو د نبی له صلوات والسلام ته ویل چې د الله پیغمبره تاسو ټول خو عمره وکړه او ما عمره نه کړه نو مخکې دا روایت تیر شوی او په کتاب الحیض کی چې و امسکی عن عمرتک خیر دی عمره بس مکوا او بس صرف ځان لا حج مفرد به دی راشي نو عائشه رضی الله تعالی عنها ته ویل چې نه بلکې زم عمره کومه نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام د خپل رور عبدالرحمن ابن ابي بکر هغه ته ویلي چې لاړ شو د تنعیم نه په دی باندې عمره وکا تنعیم دا مکی ته نږدې ځای دی بس هغه حدود حرم ختم شي او دا غ نږدې اقرب ځای د حل دی بس دې ځای نه به حل هغه شروع شي د حرم حدود ختم شي د مکی نه یو څو میلو په فاصله کې دی نو الته بوتله او د هغه ځای نه دی احرام وتړه او راله عمره وکړه اوس هلته مسجد عائشه هغه جوړ دی او خلق اوس هم دا غزینا عمره کوي ان النبي صلى الله عليه وسلم بعث معها اخاها نبی علیہ الصلوۃ والسلام اولیګ د دې سره رور د دې عبد الرحمن ابن ابي بکر فاعمرها من التنعيم نو هغه په عمره او کړه د تنعيم نه وحملها على قطب او دای د ځان پسې سور کړي وا علا قطبن پاغا کی جاوه بانی یعنی عبدالرحمن هغه مخ کې ناستو په اوخ بانی او دا شاته د ځان پسې کې نولې و په کی جاوه بانی نو قطب دا هم دغه رحل دی وقال عمر رضی الله عنه حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ به فرمایل شد الرحال فی الحج دراصل لغه حدیث کې چې مرাজি چې لا تشد الرحال الا الى ثلاثه مساجد مسجد نبوي او د مسجد اقصا نه علاوه دا نه چې کله درگاهونو ته رواني او کله زیارتونو ته رواني او دې ځکه بابا ډډه والي دا او دې ځکه بابا خوراک کړي دي نو عمر رضی الله تعالی عنہ بویلی شد الرحاله چی کلکی وتړی کیجاوی په فی الحج د حج په دوران کی فانه احد الجهادین زکه دا حجم سم معمولی شی نه دی بلکې په دې کې د سفر لوی سختی دی او لوی تکلیفونه دی د جهاد پشان نو فانه احد الجهادین بشک دا حج دا یو د دوو جهادونو نه دی یو خو هغه جهاد دی قتال مع الکفار دی په یې کې هم سختی وي او تکلیفي بدن او مال دواړه لګي نو دارنګ حج دام سره د جهاد نه کم نه دی نو په دې کې چې دا پالانونه او کې جاوي تړي نو دا مضبوط تړي شد الرحال فی الحج خکلک تړي کې جاوي او پالانونه په حج کې ځکه دا یو د دوو جهادونو نه دی د دې وجه نه قرانم دوانه مزامین یو ځای ذکر کړي که سوره بقره دا التم یو ځای ذکر کړي دي که سوره حج دی نو التم جهاد او حج دا دوانه یو ځای ذکر کړي حدثنا محمد بن ابي بکر هو المقدمي حدثنا يزيد بن زريع حدثنا عزرا بن ثابت عن سمامه قپرونی درس کی منګه چې کله د حج د فرضیت حواله سره چې کله مکه فتح شوا نو نبی له صلوات والسلام په اتم کال د هجرت بانی حضرت یو صحابي نوم داغه ما غستیو خو داغه صحابي نوم داغه اصل تلفظ حضرت عطاب دی ما غالبا عتاب ویلی عتاب ټیک نه دی حضرت عتاب ابن اسید دی حضرت عتاب ابن اسید رضی الله تعالی عنہ دای پاتم کال د هجرت بانی دای مقرر کړی دی حدثنا عزر ابن ثابت عن ثمامه ابن عبد الله ابن انس قال حج انس على رحل حج ک انس ابن مالک رضی الله تعالی عنہ علی رحل په پالان باندې په کجاوه باندې ولم یکن شحیحا آیا نس ولې غزان لس پوره بندوبس غ نشو کولې نو نه نه انس بخیل نو یعنی انس ځان لا خپورا د سورلې اهتمام د هر څه کولې شو لیکن په حج کې سادگی په کار ده او انس رضی الله تعالی عنہ حج هغه په په دغه ساده کې جاوه پالان باندې هغه حج کړیو وحدث او هغه به بیان کو چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام حج علی رحل اغیم دغه سی په پالان باندې حج کړی دی وکانت زاملته او هم دغه سورلی په کوم سورلې باندې چې نبی له صلوات والسلام حج کړیو زاملته نو دغه د د سامان دوړلو سورلی هم وا زامله هغه سورلې ته وی چې پای باندې ستا چې کم د ضرورت سامان دی چې هغه په باری نو آی نبی له صلوات والسلام په جدا سورلۍ باندې دا سامانونه پراته وو نه نه بلکې وکانت زاملته امدغه د نبی له صلوات و سلام سورلی امدغه اوخه امدغه د پیغمبر د سامان د وړلو اوخم وا یعنی مطلب دا چې د نبی له صلوات و سلام نهایت سادگی او نهایت هغه تکلفات نه حدثنا عمرو حدثنا ابو عاصم حدثنا ايمن بن نابل حدثنا القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت يا رسول الله إذا الله پیغمبر اعتمرتم ولم اعتمر إذا الله پیغمبر تاسو ټول عمره وکړه او ما عمره نکړه او زما عبادات هغه كمرا لل مقام دی د حل بدلته حدود حرم د ټولو نه یعنی هغه نږدې ځای دی چې دلته د حرم حدود هغه ختم شي نور حدود حرم بل طرف ته کتزي د حل مقام ته نو هغه لګ لري پریوزي فاحقبها على ناقه فاحقبها على ناقه نورستو کین ولا د ځان پسې پکې جاوا دا د فاحقبها معنا ده نورستو کین ولا د ځان پسې پکې جاوا على ناقه په اوخه فاعتمرت او عائشه رضی الله تعالی عنها د تنعیم نه عمره وکړه باب فضل الحج المبرور مبرور د د بیر نه ماخوذ دی بیر نیکی ته وی یعنی هغه حج چې پای کی ډېرې نېکۍ هغه په کې وکړې شي خو دای لفظي معنا ده خو مراده معنی څه ده حاصل معنی څه ده یعنی حج مقبول فضیلت د حج مقبول په حدیث د مسند احمد کې راځي دارنګ د حدیث نورو کتابونو کې چی نبی علیه الصلاة والسلام فرمای چی حج مبرور داغه جزاء او داغه بدله نه ده مګر جنت ته نبی علیه الصلاة والسلام نه تپوس شو چې د الله پیغمبره بیر څه شی دی او یا د حج مب... د مبرور داغه نه خصدا نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای داغه نه خدا دا چې ته په خلکو باندې طعام خوري یعنی د خلکو لا خوراک ورکي او دویم دا چې د خلکو سره ستا خبري هغه خي وي د دې وجنه د کم سړی چې داغه حج داغه اخلاق داغه عقیده چې مخکې سوا مخکې ناکاره عقیده و او مغسی ناکاره عقیده د ځان سره وړي ده لکه زمنګ ډیر ناپوهه مسلمانان د حج په ماناړو له سره پویږي نه د تلبیه په معنا د سره پویږي نه خو د شرک بوري د ځان سره ویسي او مغه د شرک بوري د ځان سره راوړي بدعات بوجو سره تلی او د بدعات بوجو سره راشي بلکې التم بدعات کی که موقع ته ملاویږي نو په په جنت البقی کې اغه زینه خاوري هغه موټي د ځان سره راډکې سره د دینه چې عربي نه پریدي که وسې رسی نو الته په مقام ابراهیم دای په شیشو باندې لاسونه وای که وسې رسی د نبی له صلوات و سلام داغه د داغه روزي او داغه هغه د کور د حجرې د عائشي داغه د دیوالونو پورې بلاس مګي دا سه هغه ټول هغه بدعات او شرکیات په دې خلکو کې اوسم شتا نو لاړ شي هم دغه سي غند او واپس هم دغه سي غند راشي مطلب دا دی چې دا د سره اغه اړو له حج مبرور او حج مقبول اغه دینه په کار دا دی چې د سړی په عقیده کې تبدیلی راشي په کار دا د سړی اخلاقو کې فرق راشي د انسان په معاملاتو کې فرق راشي لیکن خر عیسی اگر به مکه رود گر بیاید هنوز خر باشد خر تلی و خر راغی باب فضل الحج المبرور د حج مبرور د حج مقبول داغي فضیلت حدثنا عبد العزيز بن عبد الله حدثنا ابراهيم بن سعد عن الزهري عن سعيد بن المسيب د ټولو نه بنیادی عمل هغه عقیده ده نو دی په دې نه پويږي چې ګني عقیده خو جاهل د دغه نه خبر نه نه اي الاعمال افضل خکم یو عمل هغه افضل عمل دی نو ټولو نه زیات چې کوم بهتر عمل دی نو هغه عقیده سمول دی ایمان بالله ورسوله په الله او په پیغمبر باندې ایمان دا غوره عمل دی چې ته په خپل عقیده باندې مهنت وکې خقیلا ثم ماذا او بیا کوم یو نبی علیہ السلام فرمای جهاد فی سبیل الله دا الله لپاره کې جهاد بیا تو ویل شو بیا کوم یو نو قال حج مبرور او بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل چې هغه حج مقبول حدثنا عبد الرحمن ابن المبارك حدثنا خالد اخبرنا حبيب بن ابي عمرو عن عائشه بنت طلحه عن عائشه ام المؤمنين رضي الله عنها انها قالت يا رسول الله اذا الله پیغمبره نرى الجهاد افضل العمل مونږ خو ګورو جهاد چې هغه غوره عمل دی عائشه په قران ښه پوهیده صحابه ټول په قران ښه پوهیدل نو په قران کې چې یو سړی د جهاد غ فضیلت غ وګوري نو خامخا انسان دا فیصله کوي چې جهاد غوره عمل دی نر الجهاد افضل العمل نو زنانوم دا غختله چې رمنګه د غوره عمل نه منګ ولې محروم شو منګ په دې عمل کې ولې رستو پاتې شو نو تپوس یې کوو، نرا الجهاد افضل العمل، مونږ ګورو جهاد چې دا افضل عمل دی افلا نجاهد، نو آیا مونږ جهاد ونکو؟ نبی علیه الصلاة والسلام ورته فرمایي، لا، بلکې لکنا، لکن نه دی، لکنا افضل الجهاد حج مبرور، بلکې ستاسو دپاره غوره جهاد هغه حج مبرور دی، هغه حج مقبول دی چې یو سړی پای کی لکه بل حدیث کې امام بخاری سره د دینه چې پای کې د حج مبرور لفظ نه دی راغلی خو امام بخاری دا چې کوم شرایط ذکر کړی دي چې یو سړی د دې اعمالو نه ځان وساتي نو مطلب دا چې دای د حج مقبول هغه نخې دي چې یو سړی پورا د شریعت د احکامو داغي پابندي وکي دارنګه دا مخکې باب تیر شو دا ورپسې ابواب را روان دي نو چې یو سړی د دې اوصاف او لحاظ ساتي نو حج به مبرور وګرځي حدثنا آدم حدثنا شعبة حدثنا سيار أبو الحكم قال سمعت أبا حازم قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من حج لله لله زکه وی چې د الله د رضا د پاره چې نام او نمود پکې نه چا چې حج وکړ خاص د الله د رضا د پاره فلم يرفث دلته د رفسا رفس خو اصل کې جماع ته وي خو دلته د جماع چې کومه دواعي او د شهوت خبرې دي د خپل بیبي سره هغه بم نه کوي فلم يرفث نو دی باغه د شهوت خبرې نه کوي او دی به هغه د جماع خبرې نه کوي ولم يفسق او نه به دی نافرمانی کوي فسق فسوق لغت کې اصل کې خروج ته وي وتلو ته وي دلته مراد شریعت کې خروج عن طاعت الله چې وسړی د الله د اطاعت نوزي یعنی نافرمانی کوي ګناه کوي ولم يفسق او قران دام ذکر کړی دی ورسره لا رفس لا فسوق ولا جدال فی الحج ځکه په حج کې د هر طرف نه د پوره عالم نه خلق راغلی نو پای کې عین ممکن ده چې په معمولی معمولی خبرو د خلکو جنگ جګړې هغه وشي نو قران وې د دینه بزان ساتي فلم يرفث ولم يفسق نو دی به نه د شهوت خبرې کوي او نه به د الله نافرماني کوي رجعا نو دی داسې واپس راوګرځي خه که یوم ولدته امه لکه پشان دا غورز چې زیږولې او دلره مور د ده په کوم ورځ چې دی د ګناهونو نه پاک پیدایي نو دارنګې دی د ګناهونو نه داسې پاک صاف شي خو بشرط کې چې پردي حقونه دی د ځان سره نه وړي پردي حقونه هغه په د باندې بار نه ځکه چې هغه کې یو سړی حج مو کی نو دایات ساته حقوق العباد هغه بدر باندې بیا هم لازمی او نور باقی مانده په حج کې انسان ته دومره ځای په ځای موقع ملاو شي چې د الله ته توبې وباسي خصوصا د یوم عرفه په ورځ باندې چې هغه غ یوم المباحات دی الله په هغه ورځ باندې په ملائکو فخر کوي په دې خپل بندګانو فخر کوي د ملائکو مخامخ چې دا زما وګورغه بندګان دي نو په ورځ باندې الله د انسانانو مغفرت کوي انسانان هر یو انسان د هغه د خولې نه د توبې او د استغفار هغه کلمات وځي نو خامخا لکه هر یو سړی په دغه عاجزې په هغه حالت کې د هغه د خپل ګناهونو او د خپل ګناه کبیره نه هم د توبه وباسي نو د ګناهونو نه پاک صاف هغه د را واپس شي باب فرض مواقیت الحج والعمره سره د دینه چې د د میقاتونو بیان د مخ کې را روانوم دی په دې ځای کې امام بخاری مخکې دا باب ذکر ک ورپسې د د تزود خبره کوي چې ځان سره هغه توخه وی سي ځان د سوال نو ساتي نو په دې باب کې امام بخاری هغه تا ثابتې چې د حج کی او په عمره کی پکار دا ده چې یو سړی د شریعت د احکامو د هغې پابندي وکړي. شریعت چې تا ته کوم حدود تړلي دي چې ته د هغه حدودو نه تجاوز ونه کړې. باب فرض مواقیت الحج والعمره په د حج او د عمرې د پاره مواقیت مقرر او مواقیت چې میقات جمع ده نو میقات په حج کې په حج کې خو میقات میقات مکانی خو خامخا مراد دی چې کوم غزینه نبی له صلوات والسلام د د مکینه گیر چاپیره مقرر کړی دی بازی نږدې دي بازی لري دي چې د دینه یو سړی چې د حج او د عمرې اراده لري نو یو سړی به د میقات نه بغیر د احرام غتیریږي نه او د حج د پاره یو میقات زمانی دی پرون منګه درس کې ویلي چې هغه د شوال ذوالقعده او د ذوالحجې هغه میاشت ده قران چې هغه ته اشاره کوي چې الحج اشهر معلومات حج چې دی نو هغه میاشت دي مقرره او عمره ټول کال کیږي حدثنا مالک بن اسماعیل حدثنا زهیر قال اخبرني زید بن جبیر انه اتى عبد الله ابن عمر رضی الله عنهما فی منزله په دې باب کې د حج په دې احکامو کې د عبد الله ابن عمر نه د عائشه نه ابن عباس نه د دې صحابو نه بزیاتر روایت دا ته ګوري دا یو وجه دا ده چې ام المؤمنین لم الله بیا رست عمر ورکړي دي هغه په 57 هجری کې هغه وفات تا عبد الله ابن عمر دیم ابن عباس نه خو دی مشر دی خو دلم الله ډیر عمر ورکړی دی او د دنم بیا لکه ډیرې مسلې هغه ته پوس کړی شوې دي صحابه کرام کوم چې مشرانو نو ای خو په خپل دغه کې په جهادونو کې هغه دومره مصروفه پاتې شوی دي چې اغي ته یو خو دومره د روایت د حدیث مقنه د ملاو شوی او بل دا چې اسلام ته د هر طرف نه هغه خطرې وي نو هغه د د جهاد په هغه لوی عمل کې هغه مصروف وو نو او د ابن عباس دا داغه نم ډېرې فتوی زکه غلم الله بیا عمر ورکړې دي نو ابن عمر رضی الله تعالی عنہ لا دا زید ابن جبیر دا راغه فی منزله داغه چې کم زیو داغه چې کم قیامګاه وا دلته منزل نه مراد قیامګاه ده ځکه دا مخ کې وله فستاتن او داغه د پاره خیمه وا وسرادق او نوري بازي وړي وړي خیمه لګیدلی وی ځکه سره د اهل او عیال ناغه راغلي دي نو په بازو کې سړیو بازو کې زنانه او ماشومانو وله فسطاط و سرادق او د د د پاره خیمه وا د د ابن عمر د پاره او ور سره نورې وړې خیمې اغم لګېدلې دي فسالته نو ما د ابن عمر نه تپوسو که چې من اين يجوز ان اعتمر د کم زینا جایز دي چې زه عمره وکما نو قال ابن عمر تو ویلي چې فرضها رسول الله صلی الله علیه وسلم لاهل نجد قرنا نبی علیہ الصلوۃ والسلام د اهل نجد د پاره خقرنن قرن مقرر کړی دین مراد قرن المنازل دی قرن مراد قرن المنازل دی پورنم قرن المنازل ولی اهل المدینه او د مدینی والو د پاره ذل حلیفه ذل حلیفه دا د کمزل چې نبی علیہ السلام په خپل احرام تړلی وو دا مخکې منګه ویلي ولی اهل الشام الجحفه او د شام والو د پاره جحفه ده د مدینی والو د پاره ذوالحلیفه ده او علما وی چې ذوالحلیفه دا په دې ټولو میقاتونو کې د ټولو نه لري میقات دی او یعنی دا د د مکینا د بیت الله نه د ټولو نه په زیاته فاصله کې دی به ورپسې چې کم داغینا لکم نږدې خو هغه د شام والو د پاره دی او دا د مکینا گیر چاپیر دی شام نه چې یو سړی راځي نو داغي د پاره په لار کې جحفه راځي خدا ټول په سعودي عرب کې دي خو لکه د مکینا گیر چاپیرا بازي مثلا د ذوالحلیفه مدینه تقریبا 450 میل فاصله کې ده لکه سړی د دې ځای نه لاهور ته ځي نو دومره فاصله کې ده دارنګ جحفه تقریبا داسي 2.5 میله کې ده د مکینا او دا قرن المنازل یلملم او ذات عرق دا تقریبا ټول داسي د د سلو میلو نه د کم فاصله کې دي 100 میل نه په کم فاصله کې ذوالحلیفه د مدینی والو د پاره جوحفه د شام والو د پاره او قرن المنازل دا د اهل نجد د پاره کم چې د طائف نه او د ریاض نه کم خلک غرازي دارنګي یلملم دا د یمن والو د پاره او ذات عرق چې دی نو دا د عراق والو د پاره نو د مختلفو علاقو نه چې کم خلک راځي نو هغه زمونږ د دې ځای چې خلک زی خصوصا د حج په ورځو کې یا یو سړی کالو سره غو عمرې لذي نو داغي د پاره بعض خلک هغه خو داسي چې هم د دې زینا بعض خلک د کور نه احرام واچي بعض خلک داسي وو کې چې الته د ایرپورټ نه احرام واچي احرام واچي نو د احرام دا چولو سره په د احرام پابندیان هغه شروع نشي تر سوچ د هغه تلبیه ویلې نه نو داسی چی د دی ځای نه لکه تا ته اوس د سعودی عرب مزل هغه معلوم دی نو عام طور باندې خلک داسې کوي چې د ایرپورټ نه احرام واچي نو چې داسې یو دو ګنټي دو نیمه ګنټي مزلو کی په جاس کی او نن سبا په جاس کې باقاعده تا ته غ نخې مغم معلومیږي چې تله د سعودي عرب حدود ته نه داخل شوي نو چې مثلا داسې دونیمه درې ګنټې مزلو شي او تا غ جاستم ګوري چیرې دا اوس د سعودي عرب حدود ته نه دننه شوی نو چې به درې ګنټې مزل شي بس به په هغه جاز کې تلبیه وي نو چې تلبیه وي نو هغه زین لکه په د باندې هغه د احرام پابندیانی هغه شروع شي او بس به دا غې نه بعد که یو سړی دلته د ایرپورټ نه وي که د کور نه وي په دې باندې هیڅ پابندی نشته خو داسی چې بعض خلک هغه هغه د احرام پابندیانو کې ال شروع شي چی یو سړی سمره هغه میقات ته غور نږدې شي باب قول الله تعالی وتزودوا فإن خير الزاد التقوى پاربو کی بازی رسمونه او رواجونه هغه داسیو او د سوره بقره کی زیاتره هغه رسمونه او رواجونه هغه قران داغه اصلاح کړی دا یو رسم هغه په دې کې په دې روایت کې ذکر کړي چې د عرب د بازي علاقو نه باغی راتلل او لکه د یمن نه بخلک راتلل دارنګ نور د بازي غیر چاپیره علاقونه به خلک راتلل نو ځان سره به توخه نه راوړله او بیا چې بدل ترال نو بس یو ته به لاس نیو او بل ته به لاس نیو نو دا یو یو غلط رسم او دی ته بدی توکل ویلی وی نحن المتوکلون دراصل د توکل په معنا نه پویدل توکل خدای لکه نن چې باز خلک دا وی یرا او د توکل بعضی خلکو نه نوم یو غلطه معنا غستې ده چې بس دومره دا بچو ته سم پرې ده او بسوزه اوزه نو څوک سلورو لروان دي او څوک وو لروان دي او څوک کال لروان دي نه نه داسې نه د پکار توکل دا دی چې ته اسباب استعمال کا حج لذي عمره لذي ځان سره غ سفر خرچه غواله بال بچ ته خرچه پریدا په هغه ځای کې چې چاته سوال نه کی یو خو هغه د که مثلا لاړی او په هغه ځای کې د نه پیسې ختم شوي یا پیسې د نه ورک شوي یا چا د نجیب وو نو هغه خو بیل خبره ده اوم لکه سوال نه دی پکار بل نه قرض واخلا به به لور کی خو چی چاته لکه داسي ته سوال نه کی لیکن بعض خلکو به دې ته توکل وي توکل خدا دې چې تا اسباب استعمال کی او بیا دا غینه بعد خپل انجام الله ته وسپاري او په هغه اسباب اعتماد نکي اسباب استعمالي لیکن اعتماد دې په اسباب نشتا نو یو قران په سوره بقره کی دلته آیت ذکرم دی وتزودو فإن خیر الزاد التقوا بعضی غلط رسمونه هغه په عربو کې داو لکه آیت نمبر 189 سوره بقره کې هغه ذکر دی یو سړی به حج وک نو دی به بیا په ور باندې نه داخلي ده بلکې دا سه پچنو د شاد اړخ نه به پکور باندې لکه د لومبړ هغه براغه نو قران وی چې نه او نارینه او نوې نوې طریقې او رسمونه دای جوړ کړی دي نو دارنګ په عربو کې هم دا سیوا اسلام داغه د اصلاح د پاره غراغلې دی یو پای کې یو غلط طریقه غداوا چې باج خلک به حج او عمره لراتل نو تجارت به بد غنا وی یره دا خو به بس په اخلاص کې به خلل راشي او دا خو یو سړی بس بیا تجارت ته روان دی قران په سوره بقره دو کم 200 آیت کې 198 کې هغه وی چې لیس علیکم جناح ان تبتغوا من فضل من ربکم دا مسل کې د عربو د بازي غلطو طریقو دا غیرت دی خدارنګي د باز خلکو داغي دا یو غلطه طریقه وا چې هغه با د حج په موسم کې حج سره به عمره دا کتابونو ذکر کړی دي چې د حج سره به عمره دا یو ځای نه کوله داغي باسل کې به د ځان نه د ګناه یو شی جوړ کړي او چې د حج په ورځو کې به عمره نه کی او بیا باغی د ځان نه دا یو طریقه جوړ کړي و چې د سفر میاش کله تیر شي او دا وخان چې حاجیانو کوم د حج د پاره راوستي چې دا کله خدمه شي نو بعد دا غي نه بیا عمره کوا حالانکه دا خو د لری علاقې د خلکو د پاره یو زیاته د پریشانې داغي خبره ده نو دیو جن نبی له صلوات و سلام د دې خبرې هم دغه کړي چې تاسو تمتع یعنی چې په یو سفر کې تاسو د حج سره عمرم یوځې کې په حج قران کې هم دغه ده او په تمتع کې هم دغه ده نو دا بعضی خبرې دي بل دا چې بعضی په حج کې خاب بعضی نور رسمونه اغم قران ذکر کړی دي لکه مثلا عرب او قریش به خصوصا چې کله برالل نو دلته په مزدلفه کې به ایثار شو دی به مخ کې دغه تنت له عرفات ته ځکه وې د عرفات چې دینو دا د حدود حرم نه بهر دی او من خو د حرم نحن حمما من خو د حرم کونتریو د حرم کونتریو د دی وجنه من به د حرم د حدود نه بهر نوزو نو سوره بقره یوسل نه نوي کې یو کم دو سو کی قرآن وی چې نه ثم افیدو من حیث افاد الناس بلکې تاسو بم د اغه زینا را کوزیږي راځي با چې د کم زین عام خلک راځي د مستاسو دغه خصوصیت نشتا نو د عربو د هغه طریقو دا غیر دی وک دارنګ مینا کې بناستو په یو لسم دولسم او په دیار لسم ذوالحجه باندې مشاعرې به وي هر شاعر به هغه د خپل خاندان هغه لوی لوی کارنامې او قصې به بیانولي او قصیدی به شروع وي او غب به ګرمو نو سوره بقره 200 آیت کې هغه وی چې نه فاذا قضیتم مناسککم فذكروا الله كذكركم آباءكم او اشد ذکرا الله یاد کئ نو دغه رسم مات ک نو دا په تد عجیبه عجیبه دا غي رسمونه او باج خو هغه طریقې وي چې د د ابراهیم علی السلام په هغه دین کې په په دغه کې په حج کې هغه د نکړې وي او په عمرو کې هغه د نکړې وي بعد شرکیه اعمال هغه په کې ور د نکړیو لکه مثلا بیت الله نه قدغم یو غلطه طریقه وا بیت الله نه به بربنده طواف کو دا غي پس یو غلط تصور چې په دې جامو کې مونږ ګناهونه کړی سوره اعراف کې دا غي هغه رد دی او دا غي هغه بیان دی خو بعضی په کې شرکیه کارونه هغه د نکړیو لکه مثلا په بیت الله کې په صفا او مروه باندې د اصاف او د نایله د هغې بوتان هغې ایښي وو او بعضو به باقاعده د منات د بت لپاره به احرام تړه مشرکینو چې کومه تلبیه ده پای کې شرک را دن نکړیو چې الا شریکن هوا لک تملکه و ما ملک نو دا په دا ټول غلطی طریقې بعضی شرکیات غرا دن نکړیو او بعضی دا چې کوم دا غلط رسمونه وو دا یې د ابراهیم علیه صلوات و سلام په هغه دین کې هغه را دن نه کړیو نو په دې روایت کې باب قول الله تعالی وتزودوا فإن خير الزاد التقوى ځان سره توخه ویسی زکه غره توخه التقوى هغه ځان ساتل دي د سوال نه بل معنا من کو ځان ساتل دي د شرک نه ځان ساتل دي د الله د خلاف نه دا غوره او بهترینه ته توخه ده چې بنده ځان د الله د مخالفت نه وساتي یو سړی ځان د شرک نه وساتي یو سړی ځان د بدعاتو نه وساتي یو سړی ځان د سوال نه وساتي تقوا اختیار کا نو الله بدل رزق درکې من حيث لا يحتسب دا غزين چې ستابا ګمانم نه حدثنا يحيى بن بشر حدثنا شبابا عن ورقاء عن عمرو بن دينار عن عكرمه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان اهل اليمن يمن والو يحجون حج به کو ولا يتزودون لیکن د ځان سره به توخه نه وړله ويقولون او ويل به نحن المتوکلون مونږ خو متوکلین یو په الله هم ځان سپارلې دی او توکل کو دا بالکل هغه سیده لکه حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ داغه متعلق چې راځي چې په جمعات کې بازي خېټوري ولیدل چې هغه ناستو وې دا سوق دي من ها ولای دا سوق دي وې جې دی وی چې منګه نحن المتوکلون منګه متوکلین یو وی نه نه دا متوکلون نه بلکې دا متاکلون دي دا خېټه تناستی چې بس خلک به راوړي او موږ به خورو فاذا قدم المدینه نو کله چې بدی دلته مکی ته برالل مدینه نه مراد غ مکه ده یعنی ښار دی، فاذا قدموا المدینه نو کله چې بدی ښار د مکې ته رالل نو سألوا الناس نو بیا به سوالونه کول د خلکو نه، هلته به لاس نیوه، نو الله رب العزت دا آیت هم په دې باب کې نازل کړی، وتزودوا فإن خیر الزاد التقوی او ځان سره توښه ویسئ ځکه بهترینه توښه د لارې التقوی هغه ځان ساتل دي د سوال نه. رواه ابن عيينه عن عمرو عن اکرمه مرسلا قدا امام بخاری دا بل سند راوړی دی دا یو سند دی د ورقا راوړی دی ورقا د عمرو ابن دینار اکرمه ورقا چې دی نو دای د عبد الله ابن عباس روایت ګرځولې چې دا د ابن عباس قول دی چې یمن والا ای به حج لراتله وغیبه به دلته سوالونه کول سفیان ابن عینه هغه د عمرو بن دینار نه او هغه د عکرمه نه یعنی دا قول یې د عکرمه ګرځولې دی چې عکرمه به دا ویلې کوم چې د ابن عباس شاګرد دی چې یمن نه به خلق راتل او غیبا یعنی د دې آیت چې کوم دا شان نزول دی دا عکرمه ویلې دی نو صرف دغه فرق دی واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين